قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا وبینکم د دې ځای پوری دا اول قسم برابر شو ول عیسی ما تاسو ته ریاست نمبر آیات پوری دا اول عیسی برابر شو اول عیسی کې درې بابونه برابر شو یو اول باب تر ولسم آیاتا صحیح شو دعوا دلایل عقلیه نقلیه وحیه صحیح شو تخویف او بشارت پکې دویم باب هغه 25 آیات پورې پاغه کې سو پاغه کې کوم دنو بیا دعوا وا دلایل وحیه او نقلیه پلا او دوه قسمه باغیان دا غینه انکار کوي غیره ته ذکر کړل اوس دا دریم باب برابر شو ایسه ختم شو اوس راځه دې دا نه دویم ایسه شروع شو دویم ایسه دا بچلیږي تر کومه پورې دا ایسه چلیږي تر آیت نمبر 101 پورې یو سل او یو نمبر آیات پوری صحیح شو او د دې ټول سره د دې ټول دا یو باب دی ښا دا ټول یو باب دی صحیح شو و دې مونته کنه ها اوس دغه دا ټول یو باب دی په دې باب کې ستل کوي اوس دغه منکرین دا منکرین د الله لا اله الا هو چې کوم خصوصا په دې کې اوس يهود زیات ذکر دي خو نصارام وسره پکې مراد دي خو يهوديان زیات دي دام د دا الله لا اله الا هو منکرین کنه پوه شو دی خو الله پاک یو نه منلو دی خو عزیر ابن الله وی نو دا سدي د دوی خباستونه ذکر کړي سمرا سوار لس خبائس په ذکر کړي پوه شو دای کې یو سړی ده کنه هغه اوس د الله لا اله الا هو خبره نه مني نو تا ته وی تی دلیل ما جوړه ودا خو څه شی دا خو دومره بیکاره سړی ده کنه د کې سوار لس خطرناک بیکاره مرزونه لپاره ښه یو یو مرض برته ذکر کوما اوس وخت نشته چې دا اول نه ته خلاصه یو یو مرض ذکر کوم نو هغه یو یو مرض برته ذکر کوم او بیا بل تشمارم خو ان شاء الله تعالی تاسو ورته ګورئ خو دا اول نه دعوت ورکي دا اول نه د اهلی کتابو یو خاص انداز باندې دعوت ورکي چې په اهلی کتابو کې خو شرک شتا خو دغه شرک چې دی اے دغه شرک چې په اهلی کتابو کې دی د دې لپاره بیا هم دعوت پوته چلول پکار وي او دا اول مرض دی چې په دې کې سم موجود دی شرک موجود دی سو قسمه دو قسمه یو شرک فی العبادت دی چې دغه ته عیسی علی السلام ته عزیر علی السلام ته سکی الہ و یو خدای ورته وی او یو شرک فی الحکم دی شرک فی الطاعت دی چې د غیر الله قانون منی ښا د الله نه بغیر د بل چا قانون منی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا دوی خپل پیران او علما خدایان جوړ کړیو هغه څنګه خدایان جوړ کړو هغه داو چې هغه بوته د الله د قانون په مقابله کې خبره وکړه کم شی به ورته جایز کغه به دوی جایز غنو اته کم به ورته ناجایز کنه هغه به څه غنو ناجایز غنو تفصيلات بار بار تیر شوې دي اوس هغه طرف ته قل ورته وایا اهل الكتاب اے کتابیانو کتابیانو اهلی کتاب دار دوی شریک نوم دی کاغه يهود دی او کاغه نصارا دی دواړو تصویر کتابیان ویل کیږي او بیا که اوس په الحال هغه منی او کې نه منی خو لیکن چراغله دی ورته نه غټول ته کتابیان وای تعال او راشی تعال او راشی ها تعالو اگر اتلو ته ویل کی چې وسړی ته بره طرف ته راغواړي په بره ځای په اوچت ځای ولاړې کنه نو ته تعال بر راشه پوه شو کنه اگر چې اوس پلان دې کوم استعماليږي خو لیکن تعال دغه ته ویل کیږي مطلب دا دی تاسو په شرک او کفر کې لام دې پراته بر راشي توحید طرف ته الا کلمت هغه یو خبره تا سواء بیننا و بینکم چې هغه خبره برابر ده په مین زمونږه په مین تاسو کې څنګه برابر ده سواء مستویه نه مستویه متفقه مکتوبه فی کتبنا و کتبکم زمونږ په کتابونو کې ما خبره لیکل شوې ده تاسو په کتابونو کې ما خبره لیکل شوې ده راځي هغه خبره ته د ټولو کتابونو خلاصه راو باسو په هغه عمل کوو هغه سدي هغه د درې خبرې دي الله نعبد الا الله یو دار چې موږ عبادت نکو د غیر الله د غیر الله عبادت پنه کو عبادت نو کنه کو مگر دی یو الله دی یو الله عبادت پکو د غیر الله عبادت په نکو یو خبره ودا کو ها دا ورته دا لا اله الا الله معنی کوي ها درې معنی ورته کوي الله تعالی معبود دی الله حاکم دی الله مطاع دی دا لا اله درې معنی وته کوي نو اول ورته وي الله نعبد الا الله چې موږ بندګی نه کوو د الله نه بغیر د بلچا مونږ به بل چا عبادت نکو نو دوی وی مونږ خو د بل چا عبادت نکو مونږ خو د الله عبادت کو نه د عیسی علی السلام چې کوي د عزیر علی السلام چې کوي وی هغه کې الله تعالی را دن نشوي د نعوذ بالله حلول پکې کړه دی وی پوه شو کنه نو مونږ اصل کې عبادت دا غي د جسی کو خو حقیقت کې دا د الله عبادت دی الله جل وتوي ولا نشرک به خبر واوري ولا نشرک به نه شریکو د الله سره شی ان هیڅ هیڅ شی هیڅ څوک او هیڅ شی باندې شریکو نو دیمه خبره پکې دام د لا اله الا الله کې چې دا الله سره به څوک شریکې نه کنه نو الله پچا کې دن نکی کې نه نعوذ بالله چې تب بیا د هغه عبادت کې چې یاره دا د ځکه عبادت کوم چې په دې کې الله دا خو بیا د الله سره دا هغه جوسه شریک شو چې مطلب دا د هغه عبادت هم کیږي او د الله عبادت هم کیږي دا د الله سره به څوک نه شریکو دا په تورات انجیل زبور قران ټول کې راغلي دي درېمه خبره ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله دی کې بعض وی مونږ خدای الله سره څوک نه شریکو عبادت د غیر الله نه کوي بل کار چې کوي هغه دا چې تاسو چې د خپل علماو او د خپل باطل پیرانو هغه قانون منئ نو دا به کوي را سره ولا يتخذ بعضنا او چې نه به جوړي باز زمونږه بعضن باز نور لرا اربابن اختیارمن د شرع اے اختیارمن د شرع او د قانون به بل څوک نه جوړو قانوني حیثیت بچاله قانوني دغه د قانون سازي حیث دغه بچا لمنو یو الله تعالی لبه منو بل چا به نه منو د بل چا قانون نه منو ها صحیح شو اربابن من دون الله خدایان غیر د الله نه اختیارمند د شرع او د قانون غیر د الله نه فان تولوا نو که دوی مخ واړولو فقولون تاسو وایي اشهدو گواه اوسیږي باننا مسلمون یقینا مون خو ظاهرون کې دغه توحید یو مون خو دغه توحید چې لا نعبد الا الله لا نشرک به شیئا لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله مون خو دغه منوخه دا د هغه الله لا اله الا هو معنی وتوکړه خو معنی ولې وکړه معنی ځکه وکړه لا اله الا الله ورته ځکه ونوي چې دوی وی چې مونږ لا اله الا الله منو خو لیکن په عمل کې او په دغه رنګ په عقیده کې منل نه خو په خلی باندې به سوي لا اله الا الله لکه دا موجوده کافر پوه شو کنه چې تو ورته وای وای زه لا اله الا الله مولم مسلمانان نه مو کلمه ګویو نو کلمه ګوی غرق شي خو کلمه ګو خو یې خو د کلمه ګو نه پس ته د الله نه بغیر د بل چا د قانون احترام نه کې ته د الله نه بغیر د بل چا قابل چا ته قانون سازي حیثیت نه ورکه ورکه کنه نو ستاد کلمې اعتبار نشته دی نشته دی راشه د کلمې معنی او پیژنه لا نعبد الا الله لا نشرک به شیئا لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله دا درې دا د معنی د کلمې یا اهل الكتاب اوس راشه اے اهل کتاب لم تحاجونا دا د دوی بل شو برخه بل بل قباحت ته بل زجر دا ټول زجرونه دي خپه دی باب کې ټول زواجر دي دا بل زجر ورکې د دوی بل خو ایران راو باسي امنو نوي اومي وي یا علی الكتاب ای کتابیانو دویم قباحت د دوی دا ذکر کوي چې دوی ویل چې نه تا چې د کلمې کم تفسیر وکړه کنه رب ته داري چې تا د کلمې کم تفسیر کوم دا نه منو مونږ هغه منو چې هغه تفسیر ابراهیم علی السلام کړی دی ابراهيم عليه السلام يهوديت والا تفسير کړی دی ابراهيم عليه السلام د نصرانيت والا تفسير کړی دی هغه يهودي او هغه نصراني نو هغه تفسيرونه څه دي پاره کې سره عيسى عليه السلام هم شته پای کې سره عزير عليه السلام هم شته پوښوي نو الله وی وو تاسو د ابراهيم عليه السلام باندې دروغ راړوي نو دا هغه د دوی بل خباست ته چې ابراهيمي دین دا کوي با تحریف کوي یا علی الكتاب او کتاب بیانو لمتو حاجونا ولی تاسو بی دلیل جګړه کوي فی ابراهیم په بار د دین د ابراهیم علی السلام کې تاسو جوړ شي یو وی يهودي بل وی نصرانیو دا قصې کوي و ما انزلت التوراۃ او نه دی نازل شوی تورات والانجیل او انجیل الا من بعده مگر پس د ابراهیم علی السلام نه او يهودیت چې جوړ شوی دی نو هغه په تورات کې تحریف شو او يهوديت ته جوړ شو او عیسایت چې جوړ شوی دی نصرانیت ناغه په انجیل کې تحریف شو جوړ شوی دی نه اغه نه نو يهوديت پس ته تورات نه دی او دغه عیسایت پس ته چانه دی انجیل نه دی او دا تورات او انجیل دواړه د ابراهیم علی السلام نه رستو دي نو ابراهیم علی السلام څنګه يهودي شو ابراهيم عليه السلام څنګه يهودي شو چې تورات او انجيل داغه نه رستو راغلي دي او دغه يهوديت او نصرانيت به د انجيل او تورات نه رستو دي نو ته بیا څنګه هغه ته دا شی ور منتقل کې پوه شو کنه دا غل شيګانو مناظره و یو وخت کې یو عالم ورغلو نو چې هغه عالم جمعه ته دنه کېدون هغه خپل سپلې په ترخ کې چې ترخ کې ونی ولې نو هغه شیو ته وی دا غستاسو اعتماد دکن دا وګوره دومره بخیلی په ترخ کې سپلې نیولې دي هغه ته وی نه دا داس چلو چې دا د نبی له اسلام په زمانہ کې دا نه ته کیسه جوړه کړه دا د نبی له اسلام په زمانہ کې دا چانه سپلې بارخ ویني بیا تنه شیګانو پټې کړې هغه ته نبی له اسلام په زمانہ کې شیګان چرته نه ښا وینا رښتیا د ابوبکر صدیق صاحب دور کې وینا د ابوبکر صدیق په دور کې شیګان چرته وینه د عمر سے په دور کې نه عمر سے په دور کې شګان چرته نه غوته چې هغه ټیم کې نه توس ما ته چرته نه راوته خو شي اوس د چرته نه راوته چې په هغه دور کې تنه اوس راځي ما ته وځي زه په صحیح دین باندې ما التوینا صحیح دین خو هغه چې په هغه دور کې وکړه التنوی اوس را پیدا شوی نو یا اهل الكتاب لم تحاجون فی وما انزلت التوراۃ او نه نازل کړه شوی تورات والانجیل او انجیل الا من بعده مگر پس دی ابراهیم علیه السلام نه ها افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ و به عقل کم عقل د دې ځای چې کوم د نسبت هغه ته کې پوښ لکه دا د دې داسې مثال دی لکه چې اوس دلته کې جاز ګرځي تو چې آدم علی السلام په جاز کې ګرځیدل جاز چرته جاز اوس جوړ شوی دی آدم علی السلام دور کې جاز چرته چې تر هغه ته دین دین نسبت کې ها انتم ها اولائے ها انتم دغه تاسو آیا دغه یی تاسو ها اولا دغه خلق یی حاججتم چې تاسو جګړه کوي فیما لکم به علم پاغه سکه چې تاسو رشتہ پاغه کې علم او تاسو چې په کوم خبرو کې د علم په وجه باندې دغه کوي خدا صحیح ده اگر چې هغه مون باطل دغه دی باطل دلیل دی لکه د موسی علی السلام د عیسی علی السلام باره کې کوم خبرې کوي یا د عزیر او یا د عیسی علی السلام باره کې کوم خبرې کوي خو بیا هم تاسو طرف کې سنا سيو دلیل شته د کمزورې ډیر باطل دلیل می خلک سنا سبیان په خلک دوکا کولې شي فلمت حاجونا نو ول جګړه کوي فيما پاغس کې ليس لكم به علم چې نشته تاسو لپاره پاغي باندې علم د ابراهيم عليه السلام باره کې تاسو سره هیڅ علم نشته دی پوه شو هیڅ دلیل نشته چې هغه يهوديت یا نصرانيت صحیح شو والله يعلم الله تعالی پوهه په دین د ابراهيم عليه السلام وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ په دین د ابراهيم عليه السلام قدیم د ابراهیم علی السلام سوچ الله په پوهه دی هغه ته وسوي ما کان ابراهیم نو ابراهیم علی السلام یهودی یهودی ولا نصرانی نصرانی ولکن کان حنیفا لیکن و کلک په توحید باندې مسلمان او مسلمانو تابعدار د الله و ما کان من المشرکین او نو هغه ابراهیم علی السلام د مشرکانو نه دی ماکان من المشرکین کې بیا په دی باندې تعریض وکاو چې تاسو خو شرک کوئ ابراهیم علی السلام د مشرکانو د جماعت نه نو صحیح شو دا یو بیا راور کړو ان اول الناس بابراهیم خانو چې مونږ په دین ابراهیمی نه یو ابراهیمی دین ته بسوک نږدې الله ورته وای ان اول الناس یقینا نږدې یا حقدار ها یا حقدار دی یا نږدې دی امنو چې ایمان راوړې دي چې ایمان راوړې په دې نبی باندې نو دا امت ملت ابراهیمی دی نو یو د ابراهیم علی السلام خپل امت او یو د امت محمدی صلی الله علیه وسلم دا په ملت ابراهیمی باندې دی والله ولی المؤمنین الله تعالی دوست او مددگار د مؤمنانو دی ود طائفه من اهل الكتاب والله ولی المؤمنین کې په دوی بل را دکړو چې دوی وی چې مونږه خود الله دوستان یو او د الله ضامن یو نعوذ بالله نو هغه کې والله ولی المؤمنین چې نه د الله دوستی د مؤمنانو سره ده د بل چا سره نشته دی ود طائفه من اهل الكتاب دا د دوی دریم قباحت ښا او د دې تفصیل په سورته بقره کې تیر شوی که خیال کې مرাজি سورت بقره کې راغلیو کنه آیت نمبر 109 کې ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا خو خیدا اهل ډیر اهل کتاب چې تاسو مرتد کی کافران ها پس د خپل دین نه دین نه واپس کوي خا لو يردونکم من بعد ایمانکم د خپل ایمان نه اړي نو دال تفیر شیو او دلته بیا راغی ود طائفه خو خی وډلا من اهل الكتاب د کتابیانو نه څه خوخی لو یضلونکم لو تمنا ید اضلالکم گمراه کیدل تاسو تاسو گمراه کول ول ډیر خوان ورکی چې دای زده دین نه واړم کنه زما دین ته وای نه راضی خو چې واوړي د خپل دین نه دانه نه وګورم دغه ترتیب لري ښا دغه ترتیب لري چې د مسلمان د خپل دین ناړی سیکولری کی نو سیکولر وایسته وای چې هیڅ دین نه مانی خپل دین ته هم نه بوزي خو دلته هم د دین نه واړي ښا و ما یضلون او دین گمراه کوي الا انفسهم مگر ځانون خپل خپل ځان گمراه کول دي چې بل گمراه کوي ولی چې حد دغه کې راځي فتاوا او کې راځي چې څوک یو سړی ته وایي چې اوکفر کافر شه نو فقط کفر وي دي په خپل کافر دی په خپل څه کافر شو یا دا دی چې یضلونکم دوی تاسو ته گمراهان وای دوی تاسو ته سوي وای دا گمراه دي گمراه دا کافر دي ښا تاسو ته وای دا يهود نه سوارا و ما یضلون الا انفسهم او دوی نه کافر کوي نه گمراه کوي مگر ځانونه خپل ځکه حدیث کې راځي چې څوک چاته وای کنه چې وو کافر او دې په دې هغه کافر نو نو په خپل دې کافر شو و ما یشعرون او دوی نه پويږي په دې گمراهي خپل باندې یا اهل الكتاب اے کتاب یانو دای بل خباثت ګور سلورم زجر دی په بل خباثت باندې هغه څه دی هغه دا چې دوی د الله د آیاتونو نه انکار کوي ولی خلک کافر کوي ځکه د الله د آیاتونو نه انکار کوي یا اهل الكتاب او کتاب یانو لم تکفرون بیاات الله ولی تاسو انکار کوي د آیاتونو د الله تعالی نه وانتم تشهدون او حال دا چې تاسو گواہی کوي انه آی انها آیات الله چې دا آیاتونه د الله دي سره د دینه چې معنی چې دا د الله آیاتونه دي او اقرار پکې او پس دا غینه ته بیا انکار کې نو دای سلورم قواحت پینزم خباست ګورا یا اهل الكتاب او کتابیانو لم تلبسون الحق بالباطل ول تاسو ګډوډوي حق بالباطل په باطل شبه او تعویلات سره وتکتمون الحق او حال دار تاسو پټوي حق وانتم تعلمون او حال دار تاسو خپويږي چې حق ها چې حق دغه دی وانتم تعلمون الحق حق خو پیژنې خو بیا د باطل سره سکی ګډ وډ کې او کیسه په خلکو باندې ګډ وډ کې اورکه کې تنه حق کیسه دا کارول کوي دا په نات نبی صلی الله علیه وسلم پر ټولو صفاتو کې دا راځي هر څه سره ته پټ کول شي دا نه چې خام خانات نبی صلی الله علیه وسلم دی ټول دین دوی ګډ وډي را ګډ وډي او بیا ورته د حق نوم ورکي وقالت طائفه من اهل الكتاب دا د ود د طائفتن د پاره تفسیر دی او دا پنځم خباست تل دوی ښا دای بل آرامی توپ دی وقالت طائفتن او وای و ډله من اهل الكتاب د کتابیانو نا سوی امنو بالذی ایمان راوړی په هغه کتاب باندې انزل علی الذین آمنو چې نازل کړه شوی په کسانو چې ایمان راوړل په نبی صلی الله علیه وسلم باندې سټه ایمان راوړی وجه النهار په اول د ورځې کې وکفرو او بیا کافر شي اخره په اخر د ورځې کې صد پارا لعلهم يرجعون دې د پارا چې دوی واپس شي د خپل دین نه دوی به تاسو ته وګوري چې اوغه مولوی صاحب د علماو کنه انور خلک میانو چې هغه مولوی صاحب راغله او ایمان راوړو خو زما خیال چې دا شی صحیح نه دی ما خان ته بیا لاړ واپس شو پوه شو کنه نو یاره دا لکه دا دین چې صحیح نه دی په خلکو کې شبهات پیدا کول په خلکو کې اعتراضات په دین پیدا کول په دې ارامي توپ باندې ورشه ایمان راوړی اوس هم دا مستشرقین وی کنه دا راشي او اسلامی علوم زده کی بیا په خلکو کې شبهات او اعتراضات پیدا کوي دا دوی اوس هم دا مرز کوي دا رنګ کې تاسو وګورئ په دې پارټیانو کې دا ارامي توبې ښا دا ټول يهودي ځامن دي پوښتې دا وټونه ته نږدې کیږي نو په دې ټیم کې سلو کې یو غټ رکن بل پارټي نه لاړ شي په بل پارټي کې به شمولیت وکړي د شمولیت کې د څنګه د وټونو شپې را نږدې کېدو کې شي بل ډایرک په واپس راشي خپل پارټي ته واپس راشي پوښتې ال تټول اپراته فری جوړه کې هغه ول ټیکټ ور کړی سی ور کړی ټول شوی ګډ وټ دا سي دا د داسې خلکو کړی دا کاری ها دا د ټول يهود ځامن دي نو دا ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم وم خباست د دوی وم خباست پانی زجر دی هغه دا چې دوی دا وایي ولا تؤمنو وای تاسو دې کې تقریبا دا آیات او مشکل آیاتونو کې مرادي خو دې کې تقریبا مال تک بیا و اته معنی لیکلې دي خو تاسو ته صرف یو اسانه معنی کوم ځکه چې بیا زبانه ټولي غړي وړي شي بیا ځنه پکې وار خطا کیږي نو دا راته اسانه معنی تکوم ولا تؤمنو او تاسو اعتماد مکوي ها ایمان مراوړی اعتماد مکوي الا لمن مگر پاغه چای کوي تبع دینکم چې تابع وي د دین تاسو د بل چا خبره ممنه د بل چا علم ممنه فقط د خپل دین او مذهب والا څه کوا داغه مسله منه اگر که هغه به دلیل ای کله بل هغه په دلیل باندې مدلل ای هغه تسلیم نکي هغه چې اون منی ښا لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم دا په دوی کې هغه تعصب دینی ډیر زیاتو دا خبره کوله وی په بل چا ایمان نه وړي په محمد صلی الله علیه وسلم خو ایمان ځکه مر وړي خو زمون په دین نه دی چې څوک تاسو د دین تابع صرف دا خبره به مانی پوه شو کنه دا خلک وی قل ورته وایا ان الهدى هدى الله یقینا هدایت چې ده هدى الله هغه هدایت د الله دی یقینا حق دین هغه هغه چې هغه الله را نازل کړي هغه اسلام دی دا خبره پکې نشته دی چې دا زما د مذهب دی او دا د فلانی دین دی او دا د فلانی مذهب دی نه چې حق خبره چا کوله نو حق خبره د ارچا نه اخلا نو دای دغه سره لګولې وي چې آیا ور ان یوتا او تاسو دا اعتماد مکوي چې بل چاته باور کړی شي ها چې بل چاته به ورکړی شي مثل ما اوتیتم په مثل د هغه علم په مثل د هغه کتاب چې تاسو ته درکړی شوی دی دا څه نشي ورکول بل چاته بل چا اعتماد نه کوي که تاسو د دین والا سړی نه وغله ته وی چې ما سره تاسو د دین وانت کې علم دی او د دین وانت دین دی می معنی وسره می معنی وسره یو خدا معنی یا دا چې دا دی هدا الله لاندې داخل دی قل ان الهدى نو تو ورته وای چې هدایت چې دی هدا الله هدایت هدایت د الله چې دی ايوتا یله کوایا هدایت فقط ستا په دین کې نه درابند هدایت د الله اگر د هدا الله بدل د الهدانا او د ان یؤتا بیا خبر د ان لخوا نو دا مبدل منه او بدل بدواړه اسم ګرځيږي ايو تا به خبر شنو سه معنا دا سکے ان الهدى هدى الله بدل مبدل منه سيو کا یقینا کامل هدایت د الله ان اغه اغه دی یؤتا احد چې ورکړی شی یو تن تا مثلما اوتیتم لکه چې تاسو ته درکړی شوی دی دا د يهودو جواب شو يهودو دا وی او وی لا تؤمنو الا لمن تبع دينكم مما نه وی مگر دا هغه چا منی چې تاسو د دین تابع الله جواب ورکو چې نه نه هدایت خو په دې کې نه منحصر چې ستا په دیني هدایت کم دی هغه دی چې بس تاسو د کتاب ونی کتاب چاته ملاو شوی نو چې د تورات غوندې قران هم دی او هغه چاته ورکړی شنو بس هغه هم هدایت دی کنه ولې نه مانی پوه چې تا په خپل کې را محدود کړی دی چې نه بس دا به منم او بل نه منم پوه چې تاسو به پوه په جواب باندې کنه لا تؤمنو دی الا لمن تبع دینکم مما نه مگر دا هغه چا مانی چې هغه ستاسو د دین تابع الله وتعالى نه هدایت خدا نه دی هدایت د الله هغه دی چې ستاسو د کتاب غونې کتاب چاته ورکړی شو بس هغه په هدایت دی مخکې تاسو ته کتاب او تاسو په هدایت وای اوس قران راغ ستاسو د کتاب غونې کتاب دی اوس هغه په هدایت دی اوس هغه منی کنه ولې نه منی قل ان الهدى نو ورته وای یقینا کامل هدایت هدا الله چې هغه هدایت د الله دی ان هغه هغه دی یؤتا حدن چې ورکړی شي چې یو تنتا مثلما مثل د په مثل داغه اوتیتم چې تاسو ته درکړل شوی دی صحیح شو او یحاجوکم یا هدایت د الله هغه دی یحاجوکم چې تاسو سره څوک بحث وکي عند ربکم پنځ درب تاسو باندې پنځ درب سره چې د الله د کتاب نه ته دلیل درکړو د الله د کتاب نه نو بس دا په هدایت ته کنه بس دا اومه نه کنه د رسول الله حدیث درته وی نو بس وی منه کنه دا هدایت ته کنه او یحاجوکم عند ربکم عند ربکم عند کتاب ربکم پنیز د کتاب در رب تاسو ته رسو کی بحث کی والله حاقل ان الفضل نو ته ته په جواب کی وایا یقینا فضل چې نو دوی وی نه د بنی اسرائیل نه بغیر بل چاته نه ملاویږي دا شی پوښوی تورات او کتاب د بنی اسرائیل نه بغیر بل چاته نه ملاویږي نو ته جواب ورکړه قل ورته وایا ان الفضل یقینا فضل چې مهربانی چې بیا الله هغه په لاس د الله کې دا په واک د الله کې دا یوتی من یشا ورکی هغه چاته چې اراده وشي والله واسع الله تعالی فراخي کون کده او علیم الله تعالی علیم ده نو الله تعالی فراخي کوي چې بل چاته دا نعمت ورکړو نو تا په ولې دغه زړه باندې چې بنی اسرائیل نه بغیر بل چاته نه ورکي یختص برحمته خاص کوي پر رحمت خپل سره رحمت نه مراد وي اخیری نبوت ته یختص خاص کوي برحمته په اخیری نبوت سره من هغه څوک یشاء چې خوښي شي هغه څوک محمد رسول الله یؤدیه الیک نو پورا به در کی تا تا پورا به در ته ادا کی چې بیا ته غواړي هغه به در کی ښا بنی اسرائیل کې داسې خو خلکم شتا او د دې باره کې بیا ته مفسرین یو اختصارا نقل کړی دا چې بنی او هغه حدیثو کې بخاری کې راغلی دا چې بنی اسرائیل کې یو سړی وو هغه د بل سړی نه قرض اغسته وو چې قرض ته اغستنو هغه قرض پټین کې هغه ورته وی چې ته ما نه قرض اخلي گواه وغیرہ هغه الله تعالی زما استاد ترمنځ گواه دی او کفیل دی قرض ولا ورکړو چې ورکړو وای بیا سمو د پاس دی ولګي دوه هغه ته قرض واپس کولو نو چې راغې نو بیړی نو او سما دغه سمندر خطر او سړی سمندر نه پوري نو دو خپه شو چې دا اوسه چلو کما نو دا چلو کو چې هغه ټیم خو پوره دی بیا به بکه زرا دغه شم واده خلافی برانه وشي نو وی لرګي سری کړو هغه روپۍ پاغه کې بند کړو هغه لرګي دریاب ته وغورځول چې وی غردولو عجیبه قصه دا و چې هغه دریا بغه لرګیا خواوړې وغه سړی راغله نه چرتا ګوري را ګوري چیرې دا قرض دار خو براغله ني اروپای خو به نه راوړي هغه خو نه دې مونته خو بار یو لرګي مونته چې دا خشاک بدن سره وسم چې هغه وړه دلته کې چې کور کې کړه لرګي چولې روپۍ پکې راوتی سموده پس بیا د بیړۍ مونږ ته د روپۍ ځان سره غست دي تللې ورله چې تللې ورله وی هغه روپۍ می تعالی راوړي هغه ته نه روپۍ ماته ملاو شوې دي پوښوي وی کوم وی هغه دغه شان تاسو په لرګي کې باندې کړې وی هغه لرګي ماته خدای پاک راکړو هغه ما چولې وغه کې راوتی وی دا څه خلکم پکېشتا خو خلکو پکې و منهم بعض دوینا من هغه دي انت امنه کچا ته امانت کې دوی سره ها کتی امینو غني بی دینارن په یو دینار باندې یو دینار وسره کې دي لا یؤدی الیک نو هیڅ کلم تا بیا د ادا کین ښا هیڅ کلم نه ته ادا کین نه در کی درتا الا ما دمت علیه قائما مگر که چرته یی ته پاغه باندې ها ما دمت ته همیشه علیه عنده هغه خوا کې قائما ولا هر وخت ورته دروازې ته ولاړ چې راکه زما غروپي راو باسه راو باسه نو بیا به در لدر کی چې هغه کی بیا هغه وخت کې اصل کې د خلکو د شرمېدو نه شر دغه کیږي بیا یریږي د الله نه نه یریږي خو د خلکو نه یریږي چې شرمېږي دا سړی خو را پسې خته دی نو بیا به درل در کې ګنې نه در کوي درلا ذالک بانهم دا ولې نه ور کوي ذالک الله وی دا زکا بانهم قالو چې په سبب د دیوان چې دوی وای لیس علینا نشته په مونږ باندې فل امیینا په مال د امیانو کې سبیلن څه ګناه پوه شوې وای دا په مال د امیانو کې د امیان خلک ته د دین وال غواړي پوه شوې چې په څه طریقې ته نه را دغه کې دا باندې کتاب په خوانو وي انن سبا هم چې کم بعد بیکاره بریلیان مولیان سي هغه هم دغه چل کوي چې هر قسم ناروا ناروا حلی بکې او دغه بکې او کله به عرس او کله به څه شي ته سره کدا څه شي دي مړه پرې د مونږ ته پتر دا نشته لري خو دا د دین دوانو دا مال دا خړل غواړي دا بس په طریقې سره حاصلول غواړي دا داسي ليس علينا وای نشته په مونږ باندې فل امینا په مال د امیانو کې سبیلون سګونا و یقولون الله وای وای دوی جوړی دوی علی الله په الله باندې الکذب دروغ وهم یعلمون حال دار چې دوی خپویږي چې الله نه دی ویلی بلا الله جواب ورکړي بلا ولې نشته ګنا شته ګنا شته ګنا شته دی خدای ګنا نه پس بچ کیږم من اوفا بعهدی سوک چې پوره کی وعده خپل واتقا او او یریږي د الله نه فإن الله يحب المتقين یقینا الله تعالی خو خی پرهیزګار خلق پرهیزګاریو کوي الله نه الله نه ویریږي نو دې ګناونو نه وبچ شي ان الذين يشترون بعهد الله دا اوس تخویف ورکي ښا دمکی ورکي تخویف اخروی دی په سو امور سره پنځو امور سره تقریبا ورکي ښا ان الذين يشترون یقینا کسان یشترون بعهد الله چې اخلی په وعده د الله باندې وعده د الله سره احکام د الله تطوی خرڅیخه یو معنی دا ده عهد الله قران دا کتاب دی عهد الله وعده د الله د توحید دا ټول فکر راځي و ايمانهم فقسمون خپل سره ثمنن قليلا مال لګو مال د دنیا بس اولائک لا خلاق لهم دا کسان چې دي نشتره برخه د دوی د پاره فل اخرت په اخرت کې یو دا شو ولا یکلمهم الله بل بدی سره خبر نه کوي الله تعالی کلام رحمتن کلام خیرن و رحمتن د خیر او د رحمت خبره و سره نه کوي ولا ينظر الیهم او نه نظر کوي دوی ته یوم القیامت پر د قیامت باندې نظر رحمت نظر در رحمت ورته نه کوي ولا یزکیهم او نه به پاکي دوی یو معنا ولا یزکیهم ولا یثنی علیهم نه به په دوی باندې ثنا وای نه به دوی صفات کوي ها ولهم عذاب الیم او خاص دوی لپاره عذاب دردون کړي دای دا شو تخویف شو اوس بل خباست وګوره بل خباست زجر دی پس باندې دای کې بل مرض دی هغه بل مرض څه دی لیل لسان جبه واړی ښا جبه سکی هغه واړی تحریف کوي په قران کې یا په تورات کې په انجیل کې خو په جبه اړول سره کوي تحریف لفظي ښا څنګه و ان منهم لفریقا او یقینا د دې یو اهل کتابنا لفریقا یو ډله ده یلونا چې اړی جبه خپلې السنتهم جبه خپلې بل کتاب په کتاب باندې کتاب چې وای نو جبه په واړی لتحسبوه دې لپاره چې ګمان وکي دوی په دې اوریدلی سیس باندې من الكتاب د کتاب نه چې دا خلک چې د کتاب کې راغلي دي و ما هو من الكتاب او نوی دغه شی د کتاب نه دا جب علی خان څنګه يهود به څنګه وي دا دا نصاراو وی انجیل کې راغلي دي چې ولد الله عیسی ګور دا جبه پیدا سي ورواړو لخه ولد الله انا ولد الله خراغلو دوی بسوي ولد الله عیسی ولد الله عیسی جب پراواړو لخوا دا تحریف کله په کتابت کی کله تحریف په معنی کی کله تحریف په لې اللسان سره جب په واړی ښا دا اوسم سره شیګان سوی وکذالک جعلناکم امه وسطا مونږ تاسو سره ګرځولې امت غورا نو غي سوی وکذالک جعلناکم ائمه وسطا دا څنګه مونږ تاسو ګرځولې امامان غورا هغه دول امامان یادې پوه شوې دا پکې بدل کی په خوا بریلیانو کې یو مولا او حسنات په نوم باندې هغه به وی انما انا بشر مثلکم دا راغلی کنه یقینا زستا سغوندې بشرم دا ما تر دا ما کافان العمل ده نو دلته کې باغس چل کولو وی ان دا څه بیاو ان ما انا بشر مثلکم یقینا زنیم بشر تاسو غوندې ما نه بنافیه جوړ کړه جدا به کړی ته لیل لسان وای ښا دې ته لیل لسان وای لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون دوی وای هو من عند الله دا اوریدل شی یادې وای دا د الله تر طرف نه دا الله په کتاب کې راغلی دی وما هو من عند الله او نه دا د الله تر طرف نه ويقولون دوی وای علی الله قال الله باندې الکذب دروغ وهم يعلمون او حال دا چې دوی خپويږي چې دا خو دروغ دي او دا د الله تر طرف نه دي بل لسم قباحت او خباثت ته دوی ګورا لسم خباثت ته دوی داري چې دوی په پیغمبرانو دروختړي مکه په الله دروختړ اوس په پیغمبرانو څنګه دوی وی عیسی علیه صلوات و سلام مونږ ته ویلو چې زما پانسی شمه نو تاسو د ګناونو کفاره بشم خو په شرط د دې باندې چې تاسو به زما او زما د مور عبادت کوئ تاسو به زما او زما د مور عبادت کوئ یو دویمه خبره دار چې يهوديان ویلو وی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته وای کنه چې زما تابعداري وکي وی دې نور څه نه غواړي خدا غواړي چې دا خلک زما د عیسی علی السلام غو عبادت دا خبره الله دا غي جواب کوي چې وتا په پیغمبرانو دروغ تړي خبيسانو ما کان علی بشرین ندی جایز یو بشر لرا ما کان په قران کې نه ده ممکن دوی مخلوق لره اختیار په پیدا کولو کې نشته لري ورلا کله او ماکان په قران کې راشي خو په معنا د نفي دغه سره برازي د نفي د وجود د شی سره بچ کوم دنو هغه برازي لکه وما کان الله ليضل قوما سوره توبه کې براشي او نه د الله چې گمراه کی یو قوم یعنی داسې کار الله کړي نه دي چرته پوښوي دا معنی چا ما کان لبشر نه دی جایز یو بشر یو انسان لرا ايوتيه الله الكتاب چې الله ورکی هغه ته کتاب والحکم او والحکم او پوی د دین والنبوت او نبوت چې دا ورته ورکی ثم یقول للناس بیا وای خلکو ته کونو شی عباد لی بندگان زما من دون الله غیر د الله نه دا ورته نه وای ښا الته په سورته مائده کې 116 کې براشي الله په عیسی علی السلام نه تپوس کوي انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله تا خلکو ته ویلو شي خدای پرست خلق خدای والا خلق شي الله والا جوړ شي ربانی څه ته ویل کیږي ربانی وای هغه تن ته ویل کیږي کنه ابن عباس ته معنی کوي من يربي بصغار العلم قبل كباره اول جزئیات ته مسلو چې چاته کوي رستو ته کلیات ته مسلو کوي او دغه وای چې ربانی چې کوم دی ابن کثیر را نقل کړی دی چې مهذبا نفسه مهذبا نفسه بعلمه تعالی د الله په علم باندې خپل ځان پاکي نو هغه تاسو ویل کیږي ربانی ویل کیږي ابن عباس چې وفات شو محمد ابن حنفیه هغه ویل وی اليوم ما تربانی هذه الامه وینن د دې امت ربانی چې کوم دی هغه وفات شو نو ربانی خلق معنی دا شو چې هغه علما چې هغه په حق باندې روان وي حق والا علما وي هغه به تاسو دا وایي بما کنتم اوس ربانی به څنګه جوړیږي دلته خپل چل خي ربانی به جوړیږي با تصویریه نه ها بما کنتم تعلمون بما کنتم تعلمون الكتاب دای د ربانی جوړېدو طریقه د تخیش ربانی به څنګه جوړېږي نه دا ده